وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا واقعا د نمرود حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تاریخ البدایه والنهایه اول جلد کې د مشهور تابعی زید ابن اسلم رحمت الله علیه په حواله ذکر کړي چې الله رب العالمین دې ظالم بادشاہ لا یو ملک راولېږلو د ایمان دعوت ورکو د انکار وکړو په دویم ځل ول راولېګلو د بیا انکار وکړو دغه شان په دریم ځل بیا د وې چې زبم خپل لخر جمع کم تاسو خپل لخر جمع کړئ نو الله رب العزت په د ماشو یو لخر راولېګلو چې دغه لخر تس نس کې او هلاکې کې او په د باندې الله یو ماشه مسلط کو پوزه کې وردن نشو سلور سو کال د په پوزه کې بیا به ددا سر خلکو په لرګو باندی ټکولو په هغی به ورله راحت ملاویدو په دی طریقه دی الله هلاک او تباه کو او دا مسله چې ملائک د انبیاو نه علاوه نور بندګانو لم راتلی شي کنه او اغیله د دې ملائکو لیدل ممکن دي نو د انبیاو نه علاوه مؤمنان متقیان دارنګ عصات فاسقینم د ملائکو لیدل ورله ممکن دي لکه صحیح حدیث د مسلم کې راغلی ابو جهل ملائک لیدلیو دی لعین ویلیو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله حرم کې مسکی نو زبې په سر باندې خپکېدم د سجدې په حالت کې نو د چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لور نږدې کېدو په شای رامنډې کې وی وی چې زما او د په منځ کې یو خندکو ما سخ حالتونه ولیدل او د ملائکو وزرې مې ولیدې نو دغه لعینم لیدلی او د صحابه کرامو سره د ملائکو ملاقاتونه شوي دي نو د ملائکو لیدل ممکن دي د نیکانو د پاره او د عصات او فاسقینو د پاره هذا والله تعالی اعلم